کنی مقصد دا چې پکار دا د اصول مطابق چې دا د ربا کې نشي لای خو چونکه دا نادر دا په نادر باندې حکم نه لګي او که دغه سي امور کې اجازه ورکړای سي بیا به د ربا او د دغه شینو لار چې سي کولاو شي کنی فی نفسه په دې کې مقصد دا چې قباحت نشتا ځکه چې دالته تا وصف ته جودت هغه نه ګوري الته مقصد دا چې تخم په هغه باندې هغه دا نه چې زخه اوړه وخوره او هغه وکړه هغه خو لږ بیکاره اوړه به وي او ته رفاهیت طالب یې نه دا دلته رفاهیت نه وي تاسو په دې پوه شو فحرمها خو شریعت دا هم حرام کړ حضور صلی الله علیه وسلم ولی لانها کشبه لمعنى الرفاهیه زکه چې دا په مرتبه دی هغه پیکر محسوس تی معنی دی رفاهیت تا وقت تمثال لها او دا په مرتبه دی هغه داسې د لکه تمثال لپاره دی رفاهیت وتحریمها کالمقتضی الطبیعی لکراهیت الرفاهیه او د دې شیانو تحریم دا داسې ده لکه د هغه تقاضې طبعي د وجې نه چې یو شی حرام سي له وجې د کراهت د رفاهیت نه واذا كانت مزان الشيء محرمه لاجله وجب ان يحرم شبهه وتمثاله بالاولى او ګوره مخکې ما درته ویلي چې مزان د شی هغه محرم وي هغه حرام وي د یو شي هغه پیکرها یې د یو شي هغه مقصد احتمالي ځای نه هغه د یخ شي د وجې نه حرام ګرځي ولې تاسو ویې نه ویل چې د محرم شي دواعي چې وي حرام وي د محرم شي دواعي حرام وي نو چې بیا کله دا حرام وي وجب ان يحرم شبهه وتمثاله بالاولا نو دا واجب دا چې دې هغه شبه او د دې تمثال او مقصد دا دی چی د هغه حرام شی یو پیکر محسوس اخو د په طریق اولا سره چی حرام وی نو پکار ده چی دا صورت تی هم چی حرام وی ځکه چی دا د هغه سود یو پیکر محسوس تا اگر که دالته د هغه جودت مقصد نه یی خو بیا دی چی حرام وی تاسو په دې خبره باندې سر خلاص شه جی وتحريم بيع النقد والطعام بجنسهما متفاضلا مخرج على هذه القاعده او تحریم د بیع د نقد او د طعام بجنسهما متفاضلا چه اخکئ آ په دې قیدې باندې مونږ را بحث وو چه او دا ځکه دا شیونه ناروا دي او ځکه په دې کې مقصد دا چه زیاتی او کمی سره سود را درومي چه دې کې خو رفاهیت بالغه را درومي چه تا خو ته لږ بیکاره غوندې معمولي بیکاره غوندې غنم دي دوه ګونۍ نو دا ورکای او بله یوه ګونۍ پر اخلې او بیا یې څه کای درته خورې چی اوس په دی کی څه فرق خو دوه ګونی ورکوم یوه راکوي او که دا دوه ګونی زه بازار ته ورکوم خرڅ یې که په دوه زره باندې بیا دی هغه یوه ګونی په راکوي مونږ وایو چې نه په دې کې چې دا فرق شته چې ته دغسې دوه ګونی ورکوې او یوه ګونی په رخلې دلته خو نفس شی تا خواته موجود ده نو ته دا ولې نه خورې نو چې نفس شی تا خواته موجود ده نو مونږ دا په دې باندې حمل کو چې ته د رفاهیت بالغه طالب صرف هغه جودت هغه وصف د جودت چې دا مقصودي ده ځکه یې په رخلې ایغنه او چې کله تا دا دوه ګونې خرڅ کړې نو تا خو ته اصل خوراک شای موجود نسو اوس چې اصل خوراک شای موجود نسو نو تعالی خدای پیسې در کړې دي نو ته ځان له قیمتي شای کای په دې کې شرعا څه قباحت نشته او ته چې هغه قیمتي شای وکړې هلته به مونږ هغه جودت پکې ته منظور نظر نه بولو مونږ وایو چې تا دې اصل شي ضرورت و خو هغه بله خبره ده چې په اصل شي کې تا اوس هغه بهترین شای چکه وکړو نو هلته هغه جودت پکې ته ضمنا بیا چی معتبری او په دغ صورت کی د جودت چه ده دا اصالتا معتبر ده ډیره دونه باریکه نکته ده کنه چه تاسو غوږونو په خدای یقین که تر اوسه پوری دا نکته ارویدلی نه وه تاسو په دې خبرې پوه شو نو الته ځکه مقصد دا دی چې خرڅ کې بیا یې پکوه بیا پکې ته څه قباحت نشته کنی یوه په یوه ده دغه دوه ګونې دوه زرو کېږي او دا د ګونې قیمت دوه زره ده نو ته ورته خرڅ کې بیا په دوه زره ونه کولای شي په دغو ګونو یې نشې ونه کولای ولې دې کې مقصد او فلسفه چې ده دا ده چې خرڅ یې کړې نو تا خو ته اصل شی ختم سو نو ته چې دار کئ نو هغه د کول مونږ چا ته راجع کو د بیع دا ټول هغه نفس شي ته راجع کو او د جودت نه یې چې څه قطع نظر شي او په بل صورت کې هغه محض جودت چې وي منظور نظر وي نو هغه رفاهیت بالغه کې رادرومي او د بل په رفاهیت بالغه کې نه رادرومي ځکه دا صورت هغه صورت سود ده او د بل صورت چې دا جایز ده تاسو په دې مسئلې باندې سر خلاص نو دا ولی نو حرام پکار ده چی دا دی بیا حرام شی کنه ځکه لان الثمن ينصرف الى ذات المبيع دون وصفه په دغه صورت کې د سامان دا ذات تی مبيع ته راجع کیږي نه چاته وصف تی مبيع ته عند اختلاف الجنس کله جنس بدل شو نو هغه سامان ذات تی مبيع ته راجع شو وصف تی مبيع ته راجع نشو اسی سر مو په دې خبره خلاص اوس پچو کوای چې بیا دې څه مقصد یو ګونی په دوه ګونیو باندې اخیستل دا ناروا او یو غلام ورکول او دوه غلام په اخیستل لا دوه غلام ورکول یو غلام په اخیستل دا جایز دوه وینځې ورکول یو وینځه په اخیستل دا جایز نو دا ولی دوه جامې ورکول یو جامه په اخیستل دا جایز نو دا ولی نو شاه صاحب رادرومی او دې پر یو زبردست بهترینه نکته درته وایي او شاه صاحب چې ګوره یو زوات الامثال دی او یو زوات القیام دی شاه صاحب وایی چه په ذوات الامثالو کی چه ته دا کار کای دا کار کای نو ته چه د زیاد صاحب ورکای او بل نه کم راخلی کنه نو دا تا صرف منظور نظر په کتا غ وصف ته چا دا جودت تا اپ ذوات القیام کی چه ته دا شای کای نو هغه کی هغه وصف ته جودت آ ټیک توی خو آ پټ وی او اصل کی منظور نظر په کتا چوی خصوصیات وی اپ ایغو خصوصیاتو کی دا وصف ته جودت دا اندر چدا مزمر دا نو فی حد ذاته نظر هغه وصف ته جودت ته نه وي هغه چاته وي خصوصیاتو ته وي یو غلام د ایخ کتابت زده ده او ته عالم سړی یې چې یاره ما ته دا کتابونه چا ولیکلی نو آ مقصد دا دی چې تا سره درې غلامان دي هغه دې په ورکړو خو هسې یاران دي تا مزدوري ضرورت نسته چې ما ته عامه مزدوري وکړي او هغه یو غلام دې په واخیسته نو دلته هغه منظور نظر چوک ته خصوصیت ته او بله خبره ده چی ددی خصوصیت ضمن کی جودت چه ده مندرج ده خو منظور نظر بذاته چوک وی هغه خصوصیت وی هغه جودت هسی طبعا وی پکی سر مو په خلاص او په ذوات الامثال کی که تاسو سوچ وی ذوات الامثال کی هلته هغه جودت چی وی مقصود بذات وی نو ذکا آغا رفاہیت بالغہ کی را درمی آغا نپا کی را درمی ولم يحرم اشتراء جاریت بجاریتین پروت وی پټ وی پکی فلا يتحقق اعتبار الجودة بادی الرأي ٹک تا په حقیقت کې هغه جودت سړي ملحوظ وي خو په ظاهر نظر کې لکه جودت ملحوظ نش او جودت متحقق نش بلکې هغه خصوصیت څه متحقق شه تاسو اسه په دې خبره باندې سر خلاص نو شاسه وی و مما مهدنا او چې د کوم مونږ درته مقصد تمهید داړ ينکشف کثير من النکت المتعلقه بهذا الباب په دې باب کې ډېرې نکتې دې سره واضح شوې بیا به سمه فقه ورپسې وایو لکه مثال که سبب کراهیت بیع الحیوان بالحیوان مقصد دا دی چې دا وغیر ذالک دارنګ نور مسائل فلیتدبر سوچ پچ کوا دا خوای چې ما درته اسی یو غټه مقصد دا چې یو اصل غوندی ویلا نور استخپل دینه چې کوا مسائل رباسا او تخریج کوي وقد یکون اوس کله دوه شیانو کی اشتباه وی مشتبهات وی نو دی کی مقصد دا دی چی یو امتیازی خط چه دا کینچ کول پکار دی لکه ما درته وویلا وقد یکونو شیئان مشتبهین او کله کله دوه شیانه داسی وی چی هغه مشتبه وی لا یتمیزان الا بامر خفی چی هغه کی امتیاز نشی راتلای مگر په یو امر خفی سره لا يدرکه الا النبی صلی الله علیه وسلم چه هغه امر خفی ادراک نشی کولای مگر نبی علیہ السلام کولای شی والراسخون فی العلم من امته راسخین فی العلم دی امت ته دنا هغه کولای شی عام سړی په هغه باندې نه پوهېږي چې د هغه دوه شیانو منځ کې دواړه هېڅ یو شی غوندې معلومېږي نو عام سړی په دې نه پوهېږي چې علت پکې تواضح کړي چې دا شی ناروا ولې ده د بل روا ولې ده صرف نبي علیه السلام یا راسخین فی العلم په هغه پوهېدلی شي فتمس الحاجت الى معرفت علامت ظاهرت لكل منهما نو دیت حاجت رئیسی چی مقرر شی معرفت علامی اسی ظاهر لپار دی هر واحد نو دیت پکار دی چی شریعت هر واحد دی پارس علامه مقرر کی چی دی دی وجنه چی امتیاز رئیسی دی اغدوا متشابه شیونو کی و ادارت حکم البر والاسم علی علاماتهما اسبا دی گناہ او دی نیکی دارو مدار آب پا دی علامات بانی چی دا علامات وی نو اخشی کی بنیکی پرتوی چی دا علامات نئی بی با اخشی کی چی پرتوی بدی پرتوی دا سی علامات مقرر کول بیا چی دی پکار دی و احکام التفریق بینهما او احکام دی تفریق دی دو دوا مشتبه شینو کی پکار دی لکه مثال واخلا شاہ سے وئی مثال دی النکاح والصفا نکاح دا او زنا دا اوس را درومه حقیقت تی نکاح صدا فحقیقت النکاح حقیقت نکاح اقامت المصلحت اللتی اقامت مصلحت اغدا یبنی علیها نظام العالم چی پا ایغا باندی دی نظام دی عالم بنا دا نظام دی عالم بالتعاون بین الزوج زوج و زوجته دا پچا باندی بنا دا پا نکاح باندی کیو وقت پارا دو سرا ځان جوړ کی او مقصد دا د نکاح موقت وکی همیشواله یی نی پکی یا مقصد دا ده چی دغسی پیسو باندی لین سره جوړ کی نو په دی کی مقصد دا ده چی هغه د یوه بل تعاون مسله آن را درومی نو نظام دی عالم خو په دی باندی ولاړ ده چی د زوج او د زوجی په مابینځ کی به چه وی تعاون وی بیا به اولاد وی بیا به دواړه د هغه حضانت کوی په دی باندی د ټول نظام چه ده دارومدار ده دارنګ وطلب النسل وتحسین الفرج ونحو ذلک وذلک مرضی عنه مطلوب ادا مقصد دا ده چی مرضی دی په شریعت کی او دا چی دی مطلوب دی او حقیقت تی صفات را ایسا زنا حقیقت سرا وحقیقت الصفا حقیقت تی زنا چدا جریان النفس فی غلوائها چی نفس تی مقصد دا ده چی خو پاغ کی رئیسی پا جوش کی رئیسی پا آغاز دی جوانی کی و امعانها فی اتباع شہواتها او شپ اتباع شہوات کی سو زان چکی امعان یوشی که شه نظر کول یعنی شه پکی ته ځان ور دننه کی په شهواتو اتباع کی وخرق جلباب الحیاء او هغه د پردی د حیا د حیا چی کومه جامه یی هغه وشلی والتقید عنها او د حیا جامه کی کوم د هغه بندی هغه چه کی لری کی ځان نه وترک التاریج الی المصلحه الکلیه او التفات تاریج التفات ہوتے التفات مصلحت کلیتا آ ترک مصلحت کلیتا و نگوری چی یار دا خود چا بیزتی دا او یاره دا سره خو به نسل خراب شی او نسب به ورسره خراب شی دی ته ونه ګوری خوشاوت اخیسته یی والنظام الکلی او د نظام کلی هغه مصلحت ته ونه ګوری وذلک مسخوط علیه نو ګوره بعینه بیا دغه شای مسخوط علیه دا دا مسخوط علیه دا مغضوب علیه دا ممنوع عنه ادا ممنوع عنه دا نو هغه مقصد دا چې مرضی عنه او مطلوب دا او دا ممنوع او مسخوط علیه دا ولی حالانکه باوجود د دې وهما مشتبهان فی اکثر الصور د نکاح او زنا په اکثرو صورتو کې چې برابره ده سره څنګه فانهما یشترکان فی قضاء الشهوه په هغې کې مقصد دا دی چې د ډنډې لړل وي یخول یې او په د بلې کې هم چې وي دغه کیسو سر ته رسول وي چې د هغه دی چې سي تیلی دې مړ شي و ازالت علم الغلمت او دارنګ په هغه کې هغه د شدت شهوت هغه چې کوم درد وي او تا یې اخیستی او سم د دماغ لګی کوي او دماغ دې سم چه وي هغه مقصد دا دی چه هغه خلیې مړول وي چه هغه مقصد دا دی چه مړې شي او په دې بلې کې هم دغه شی والمیل الی النساء په میل الی النساء کې برابر دی په هغه کې د شینۍ طرف ته میلانی په دې بل شي کې د شینۍ طرف ته میلانی ونحو ذلک دارنګ په ډیرو شیونو کې چې وی سره برابر وي نو چې دا اشتباه راتله فمست الحاجة الی تمیز کل واحد عن صاحبه بعلامة ظاهرة نو حاجت پیښ شو په طرف د تمیز د هر واحد د چا نه د صاحب خپل نه په علامې ظاهرې سره نو د دې حاجت پیښ شو چې د زنا او د نکاح هر یو علامې ظاهرې مقررې شي چې هغه سره مونږ دا تمیز کړو چې دا زنا ده دا څه شی ده نکاح ده داسې علامې ظاهرې کني هسې به بیا مقصد دا ده چې رادرومي اشتباه رادرومي ای به زنا خلک به وایي چې دا نکاح ده ای به نکاح ټول به ورته وایي چې نه نه دا خو ته چې کوې زنا کوې نه نه دې پاره څه علامې شریعت مقرر کول پکار دي چې شارع مونږ ته څه علامې چې کي مقررې کړي که نه بیا به دا اشتباه وي او ډېره ګرانه به سي معاشره معاشرې کې به ژوند چې سي ګران شي و ادارت الطلبی والمنع علی او دا سے علامی مقرر کی چھ ایغه علامو باندې بیا مقصد دوران دی طلب او دی منی چه هغه علامي يي نو هغه شی مطلوب وي چه هغه علامي نه يي نو هغه شی بیا چه شی وي متروک وي نو چه دغسی کیسې وي دی وجوهاتو په بنا باندې شارع راغی او د نکاح او د صفا په مابینس کې خط چه که راکاږه او هغه ترته دا لیکه او هغه چه که دا لیکه چه تاسو باندې سبا دا اشتباه رای نسی دا اشتبا رای نسی نو ځکه حضور صلی الله علیه وسلم هغه امتیازی خط هغه وباسه د نکاح او د صفاف مابینس کې او بالکل واضح کړو هغه ځان له جدا کړ هغه ځان له جدا کړ چې هیڅ اوس د شوبې گنجائش قدر نسته لکه اوس ته وګور دغه کینچ خط دا کینچ فخص النبي صلی الله علیه وسلم النکاح بامور نو حضور صلی الله علیه وسلم نکاح پسو امور سره تخصیص وکړ چې نکاح کې دا شی نه پکار دی منها ان یکون بالنساء دون الرجال چې نکاح به ښځو سره یي سړیو سره به نه دا شاینیو کې د کار کوي په پوه شي په دې سره توالو د تناسل نه کېږي نمبر ایک ولی فإن طلب النسل زکه چې طلب د نسل لا يكون الا منهن انوي مگر د چانه د خزونه وان يكون من عزم ومشورة واعلان او بل دا شریعت مقرر کو چی دا نکاح دا به په عزم سره یی مخکی نه به د قصد بالقصد والاراده والاختیار به یی او مشوره به یی پکی خپل خپلوانو سره چی زه دغه جای نکاح وکړم ښه به یی کنه هغه ښځی کوروال به کوي چی د فلانی ته لور ورکړو ښه به یی کنه یا چوره ګوره مشوری سره کوي ورته یی ښه ده ورته دعوت ورکړي چی مقصد دا چی دا ما زوی دا لا مقصد دا چی مونږ یو شاګرد مثال یو کس راغلی مونږ ورته دعوت وکړو چې مونږ یو شاګرد ده ضیاء الرحمن نام ده داسې شایسته ځواني یې ده داسې ده ښه دي کور نه مقصد برابر دي ښه کور خدای ورله ورکړی ښه قابل ده نو ته ورله لور ورکړی وایي چې جی بیا به مونږ څوک ولې به نه ورکو هو مونږ زه کور کې مشوره په وکړم والدینو سره هغه سره نو ولې مونږ به خور ورله ورکو اوس نو هغه مقصد مشوره ولې مشورې پکې دا ځکه چې دا یو همیشه دپاره چې وي ژوند سره چې وي برابرول وي په زناګانو او په دغه کې چې د په کچ کوم هغه د کچری ځای وی کنه د آرامی توپ په هغه کې دا شای نه چې ودرته پیسې راکړه د زما شیره په کوم چې تاسو سره زدا کار وکړه کنه بس خو یو منافع زر زر چی لټولی او وخت سره ټیم تیرولی نو شریعت اویلا وان یکون من عزم چې دا دی عزم سره وی او مشوره مشوره مشوره دا دواړه ذکر کړي مشوره د لفظ راغلی ده مشوره هم راغلی ده مشورې سره دی و اعلان او اعلان او بیا که تبلیغیانو نکاح سره کا واخو دنیا به مشورې کوي اخر شي ته دونه مشورې کوي چې سوای و اعلان او بل اعلان به چې وو او دا غرب غروب به س درب دروز به کنا دا پیند به مړی غانې به دا کیسه به چې فرمان چدا نکاح دا فشرط حضور الشهود نو دی وجن شریعت شرط کړ حضور دی شهود او دی اولیاء او رضا دی مرء چا مرء راضی وی اولیاء به حاضر وی ترونه پلاران وغیره او ګواهان به یی او دا پوره کیسه به یی شه جی نمبر ایک بل شریعت نکاح په دې سره خاص کړ ومنها بل دی هغې نه هغه خصوصیاتو نه چې کوم حضور صلی الله علیه وسلم په کوم امور سره نکاح خاص ګرځولی بل دی هغو امور نه دا ده توطین النفس علی التعاون تربیت نفس په تعاون اول د نیت دای چې تعاون بسره کو زه به دی ګرځوم او دی به ما سره خوشی ښځی دا نیتی چی یاره دی سره به بس ما همیشه ژوند دی ها بله دغه چی کله کیف کیف متفق اتفاقیات راشی سره جوړ نشی ها سړی دا نیتی چی یاره دا به ما بس چی رفیق حیات وی رفیق حیات به می توطین الناس او دیو جن نکاح سو ورځو دی پار کول چې تا پزړه کې پټ دای چې یار دا خو زه اسې کوم یا بیا به طلاق کوم زکه دی ګناه ده دی چې نه ګناه ده ګورا بل به پکې خصوصیت دای توطین بل دی هغو امورو نه چې کوم حضور صلی الله علیه وسلم نکاح په هغه سره خاص کړی دا توطین النفس هغه مقصد دا چې هغه تثبیت ته هغه نفس ته او مقصد دا په تعاون باندې ولا يكون ذلك في الاكثر الا بان يكون دائما لازما او دا کله کیږي چې زبد دی تعاون کوم دی بده ما کې دا پس چې دا جوړ او دا رشتہ با همیشه دی پاره او لازمه غیر موقته به که موقته بیا دا کسی نه پکې بیا تاریخ ټیم پورې بچي ټیم ور وستولی چی مثال یوه میاشت به مو نکاح یی نکاح موقت وغیره چی ا ناجایز ده متعه نو په هغه کی بیا دا فلسفه نه یی شه جی فحرم نو ځکه شریعت حرام که نکاح دی سیر او متعه په پټه باندې نکاحونه شریعت حرام که ځکه چې دا پته باندې لګي دی ودره دا تا رامیتوب باندې راوستې ده که تا نکاح کړی ده نن نکاح به ظاهره والمتعه که نور دی هیڅ وس نه رسیدو دی ولیمو لا څه شی یوی غټ چیک کمر لا هغه ته به وخیزی کلی کی داسی چیک ځای او ټولو ته به اعلان وکړی چی تاسو دی په دی خبرو چی ما دی فلانی زه دی فلانی زوی یم او ما دی فلانی لور چه ده کړی ده ګواهانو په مخ کی فلانی ملا صاحب مو نکاح چه ده تړلی ده تاسو ټول په دی خبر یو دونه قدر خو درنه شی کنه دا به وکی دارنګی چی هغه یې رئیسی او بل دا ده چی نفس با تعاون باندې توطین النفس پی دې لپاره چی متعین یې چه رئیسی احتراز رئیسی متعه خو پیژنو وحرم اللواط او دی وجن شریعت لواط چک حرام کو وربما يكون فعل من البر مشتبها بما هو من مقدمات الاخر او کله وخت داسې وي چې یو د نیکی کار وي خو په عام مشتبه وي په بل نیکی کار مقدمات سره یو د نیکی کار دا چې هغه مقصود بذات تا او بل د نیکی کار دا خو هغه مقصود بذات نه دا دی یو بل نیکی چې شاید مقدمات نه دا نو هغه سره اشتباه ده نو دې منځ کې سبا چه پکار دي دا دوه متشابه شیونه دي نو دې منځ کې خط چینج کول پکار دي تمیز المشکل پکار ده لکه مثال په طور باندې رکوع ته انحنا ده او سجدی ته چه ده انحنا ده نو دی رکوع انحنا آ مقصد دا چی چه دا آ فعل من البیر دا او مقصودی دا او دی اغا سجدی انحنا اغا دی مقدمات دی اغا بلشی ندا نو مقصد دی که یو خط امتیازی که نو دا دو متشابه شی نه دی چې ودر دا اوس دا رکوع انحنا ده کدا دی چا والا ده سجدی نو دی پانی دی پاره یو خط امتیازی کینچ کول پکار دی شریعت سم مقرر کړه قوما نو دی ته تمیز المشکل وای تاسو بده پوښ دا دی تمیز المشکل یو بل مثال درته چک بیان ک وربما يكون فعل من البر او دیر کله ته مقصد دا چې یو فعل من البر وی مشتبها بما هو من مقدمات الاخر چا مشتبه وي په هغه مقدماتو دي بل سره فتمس الحاجة الی التفرقة بینهما نو حاجت پیښ شي بیا په طرف د تفرقې په مابین دې کښې چې دې دوه شیونو منځ کښې تفرقه وشي کالقومة لکه قومه واخله شرعت فاصلة بین الرکوع نو دا فاصله مقرره شوه په مابین د رکوع کښې والانحناء او انحناء هغه کښې هو من مقدمات السجود چې هغه د مقدماتو د سجود نه وه مخکې مې دا قصه درته کړې ده که یاد مو وي شه جی دارنګې رئیسه نو دې پاره څه پیکر محسوس مکرر کول پکاري دا مسئله مخکې تیر شوی فینسب له امارت نو بیا ایغه پاره هغه مخفی شي دې پاره یو علامه مکرر شي من افعال الجوارح دې افعال دې اعضاونا او الاقوال یا یو داسې ظاهر قول هغه ور پاره پیکر محسوس شي ويجعل هو رکنا ضبطا للخفي به او دغه امر محسوس چوی دا بیا رکن وګاڼسی او پدې سره دې هغه مخفی شي چې وسی انضباط شي کالنیت لکه نیت واخله نو نیت خو دی قلب شای ده نو تکبیر تحریمه دی ایغا چسی قائم مقام او یو پیکره محسوس شی دارنگی و اخلاص العمل لله امر خفی فنسب استقبال القبلہ دارنگی اخلاص تے عمل چی عمل با خالص کئے اللہ تعالی دے پارا دا یو امر خفی دا نو دی انضباط پہ استقبال القبلہ او تکبیر سر اس آغا دی پہ کرے محسوس تا و اخلاص العمل حال د یوې اقامت په یوې نوع تقاضا وکړه چی دا نوع دی مقصد دا ده چی د دې حکم پاره چه وی دار و مدار وی ثم حصل فی بعض المواد اشتباه بیا په بعض موادو کی اشتباه مثال سبا ته راغله نو بیا به داسې وکړي سړی فمن حقه ان یرجع فی تفسیر تلک صیغه او تحقیق حد جامع مانع لذلک النوع الی عرف العرب مثال شریعت په یوې صیغې سره نص وارد کړی ده شریعت په یوې صیغې سره څه وارد کړ نص وارد کړ یا حال تقاضا وکړله د اقامت د یوې نوعې چې دا نوع د مدار د دې حکم دی وي خو بیا په بعضې موادو کې اشتباه راله نو اوس پس کو نو حق د دې نه دا ده چې رجوع به دې صیغې تفسیر ته وسي او تحقیق د دې حد او تحقیق ته به وسی د یو حد جامع معنی لپاره د دې نوع چې د دې نوع یو جامع معنی حد چې سی ذکر سی په طرف تی عرف تی عرب چونکه هغه اول مخاطبین و نو په هغه سره بیا موږ مقصد دا چې هغه اشتباه چکو ختم کو کله په دې طریقې سره اشتباه ختمېږي لکه اوس مثال در تپې شي بیا مصر په خلاص شي کما ورد النص فی صوم فی صوم بشهر رمضان گورا صفا صیغه راغلی دا په صوم د رمضان کې چې کله رمضان رئیسی بیا تاسو روزي چکو لرو نو صفا نص وارد شوی ده فی الصوم بشهر رمضان چی په شهر رمضان کی به تاسو روزه لرو صفا راغلی ده ثم وقع الاشتباه فی سورة الغیم بیا اشتباه واقع اسلا په صورت غیم کې بیا چې مقصد دا دی چې کله وریز وي وریز وي نو اشتباه رااله چې ودره اوس رمضان شروع شوی ده که شروع شوی نه ده اشتباه رااله حالانکه صفا راغلی دی صیغه راغلی ده چې تاسو به په رمضان کې چکو روزې خو اوس په بعضې موادو کې اشتباه راله چې ودره ورېځ ده چې اوس یار نن رمضان شوري ده که شوري نه ده دا اشتباه راله نو اوس پس چل کو فکان الحکم فکان الحکم ما عند العرب نو حکم به اوس پیغه باندې تلګای چې کوم عرب خاطوی من اکمال عدت شعبان 30 چې دغه وخت کې به دود شعبان دیش ګاڼه او حضور صلی الله علیه وسلم صفا ویل چې موږ خو یو امی امت یو موږ ته دا نجوم او حسابات وغیرہ په دې باندې کار نکو بس مقصد دا چې میاشت یاد نه ویستو یاد چاوی دیر شوی نو دیر شي حساب کا به دینه بعد 31 میاشت کې دین سی په بوش نو هغه به مقصد دا چې وی خود به خود به رمضان وی نو دا سی اشتباه چې رئیسی نو هغه عرف ته بچ کې دی عربو ته سره چې کی رجوع کی وان شهر قد يكون 30 يوما وقد يكون تسع وعشرين وهو قوله عليه الصلاة والسلام ادا قول دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا انا امة امیہ موږ خو یو امی امت یو لا نکتب ولا نحسب الشهر کذا موږ خو مقصد دا دی چې نه لیکل کولای شو او نه حسابونه مقصد دا ده چې د میاشتو داسې کولای شو چې مثال علم نجوم والا او مقصد ماهرین د علم هندسه وغیره چې کوم حسابونه کوي به مونږ خو سیده ساده امت ته او مقصد دا ده چی سوچه شریعت ته بس صفا خبره ده چی تاسو شعبان چه کوو شمار کوو میاشت کله دی نهه ویشت وی او کله دی چا وی دیرش وی وریځی دی په دیرشو باندې رمضان حساب کو چې دیرش ته شعبان اوتلې بس شل ورځې وریږي کله لس لس ورځې وریږي نو بس تاسو چې کو رمضان شروع کوو نو دالته اگر که رمضان کې خو صفا صیغه راغلې ده چې تاسو د رمضان سپوږمۍ ووینو او رمضان میاشت شاهد مقصد دا ده چی حاضر شی تاسو به ریزوی لرو ټیک ده صیغه صفا راغلی ده خو اشتباه په بعضی موادو کی راله نو چی په بعضی موادو کی اشتباه راله نو دا اشتباه به مونږ په چا سره دفع کو دا به مقصد دا ده چی هغه عرف تی هغی معاشری ته چی اول چا باندی قرآن نازل شوی هغی معاشری عرف ته به چکو وګورو تاسو په دې خبرې باندې پوه شو نو کله به مشتبه شي تمیز آ په دې طریقې سره سړی کوي یاره کنه ایسا وکما ورد النص فی القصر بصیغه السفر صفا نص راغلی دا په قصر کې په صیغه سفر سره چې تاسو مسافرین یو بیا تاسو قصر کو تاسو مسافرین یو تاسو قصر کو ثم وقال اشتباه فی بعض المواد اوس بعض موادو کې چراله اشتباه رااله چې مقصد دا چې دا سفر بسونه او سونه به معتبر وي فحکم الصحابه نو حکم ولګاو صحابه کرامو په دې خبره انه خروج من الوطن الى موضع چې سفر دې ته وته چې سړی د خپل وطن نه اوزی داسې ځای ته لا يصل الیه فی یومه ذالک سحر اوتلی معتدل وخت باندې او مقصد دا چې په دغه ورځ کې ایغ ځای ته رسیدلای نشي پیدل ولا اوائل لیلته او ندی په ابتدا د شپې کې رسیدلای شي بلکې داسې شپې چرته 12 وی بجې په لبه ته ایغ ځای ته رسی دا تقدیر یې وکړ نو چې دا یې وکړ نو بیا یې اندازې ولګولې ومن ضرورت ان يكون مسيره يوم وشيء او د دې ضرورت نه دار چې هغه تک د چوره یو ورځ او سو نورا معتد به من اليوم الاخر حصہ هم وی فیثبت باربعه برود نو اوس دا یو امر مشتبه ده او دی کی مقصد دا چې صدا سے خاص اندازه نه لګي نو بیا دو دی انضباط 50 سره وک په چلور برود سره وک یو برید چی کوم دی دولس میله یی نو بارا چار اڈتالیس نو اڈتالیس میل یو کیلومیټر یو میل وی نو هغه میل چی کوم دی اڈتالیس برابر سی اڈتالیس برد چلور برد اڈتالیس میل چه سی برابر شی او مقصد په دی سره دو دی خبری چه وکړ انضباط وکړ کنی مقصد اسی دی دی خبری انضباط چه دا مشکل دا نو دا رنگی کله دی امر مبهم داسی دو چه کئی انضباط کئی دی یو مشکل شی تمیز اپ دی طریقے سره کئی اوس ځنی احکامات داسی دی چی عام مقصد دا چی حضور صلی الله علیه وسلم سره چی دی خاص دی نو هغه ولی حضور صلی الله علیه وسلم خاص سره خاص دی نو هغه شاسی وی چی اس سلور وجوهات تی دیر وجوهات تی خو غټ غټ کی ورته حساب کی نو سلور وجوهات تی چی دی هغه وجوهات دی وجنا ځنی احکامات داسی دی چی هغه امت ته پاره نه هغه حضور صلی الله علیه وسلم سره چی دی خاص دی وجوه خصائص النبی صلی اللہ علیہ وسلم الوجوه الاربعه المهمه، څلور هغه غټ غټ وجوه اربعه مهمه دا دي، واعلم په دې خبرې باندې ځان پوه که ان العمدة فی تخصیص النبی صلی الله علیه وسلم بحکم من بین امته چې تخصیص دې نبی علیه السلام په یو حکم سره په مابین دې امت کې چې دی په یو حکم سره خاص ګرځي او امت ته هغه حکم نه نو یوه وجه دا ده الوجه الاول یوه وجه دا ده ان یکون الحکم راجعا الی مظنة شیء دون حقیقته ګوره کله وخت یو حکم شرعی یو حکم شرعی دار و مدار په مظنه باندې یی په حقیقت باندې نه یی نو چې په مظنه باندې نو امت پر خو هغه حکم وی خو حضور صلی الله علیه وسلم ته خو الله تعالی حقیقت علم ورکړی نو ایغ دی پر هغه حکم نه یی لکه مازیګر بعد نفل کول نه هو سحر بعد نفل کول نه هو ځکه چې په دې کې مظنه دی دیوا چې د شیخان شیخان برایسی برکت الله امیر صاحب دو بیا به مازیګر بعد په جومات کې درته کښیني، بیا به نفلونه کوي کوي ور تر مکروه وخت پورې به یې کوي، ها چې سهار به یاران راشي بیا به نفلونه کوي کوي او مقصد دا دی چې هغه لمر رخیزي هغه کوم مکروه وخت تر هغه پورې به یې کوي، نو دا مظنه وه، نو په دې مظنې باندې دا حکم بنا سو چې مقصد دا دی چې په دغه وخت کې دې نفل نه وي، خو اوس دا مظنه خو امت لپاره وه چې امت به دوره تعمق وکړي او دوره ګهرایي به بیا په دین کې وکړي او دا مظنه خو نبي لپاره نه ده، نبي خو په هغه حقیقت شي باندې چې خبري او هغه خو دغسی تعمق بی ځایه نه کوي په دین کې نو دا خو نبی لپاره دا مزینه نه وه نو حضور صلی الله علیه وسلم لپاره مازیګر نه بعد نفل چې ټیک و او ایغ به کول او امت لپاره ټیک نه و ځکه چې دا حکم دارومدار په مزینه و هغه مزینه حضور صلی الله علیه وسلم په حق کې نه ده معتبره امت په حق کې معتبره ده حضور صلی الله علیه وسلم په حق کې هغه دارومدار د حکم په چا ده په حقیقت ته او حقیقت کې خو په دې وخت کې څه قباحت نشته ده اسی تاسو په دې مسئله باندې پوه شو نو کله د خصوصیت ته دی وجنه رئیسی دا خو اسی یو در تمثیل ک کنا یعنی کله خصوصیت دا یو عامه قاعده کلیه شو چې کله خصوصیت دی وجه نه چې یو حکم په مزینه موقوف وی امت ته پاره او مقصد دا چې حضور صلی الله علیه وسلم خود په حق کې خو مزینه نه معتبره نو الته هغه حقیقت باندې دی حکم چې وی دار و مدار وی نمبر 1 شاجی واعلم ان العمدة في تخصيص النبي صلی اللہ علیہ وسلم بحکم من بین امته ان يكون الحکم راجعا الى مظنة شیء دون حقیقته وهو قول طاووس فی رکعتین بعد العصر حضرت طاووس صاحب چکم روایت راکل کړه په رکعتین بعد العصر کی انما نهی عنهما اصفای ویل دی چې دینه چې باندې راغلی دا دې دې پاره لالا یتخذ سلما چې خلق دینه سیړی نه کی جوړا اندر پایا نه کی جوړا او دونه به وګدی وګدی چې هغه مکروه وخت به چې کی داخل کی له څلورو نه زیاتې ښځو کول شریعت کې امت لپاره ټیک نه دي ولې ټیک نه دي ځکه چې مقصد مزینه د دې ده چې دی به بیا صحیح حقوق ادا نه کړی شي او ان یو انسان کې دونه مقصد دا ده چې اخلاقي او مقصد دا ده چې بدني طاقت نسته چې دی د څلورو نه زیاتو بیا حقوق چې کی ادا کړي نو دا هسې مزینه ده کیدای شي یو امتي کې دا شی وي د لسو ادا کولی شي د شلو ادا کولی شي خو حکم خو یو فرد نه فرد لپاره په شریعت کې نه حکم خو مقصد دا ده چې د مجموعه خلقو احوالو باندې نظري نو اوس که یو سړی د ټولو حقوق ساتلای سی او دونه قوت ورله خدای ورکړی پوره چرچڼ وی دا ټول کیسې کولای سی کنه نو بیا مقصد دته ټیک ندی ځکه چی امت په حق کی دا حکم پدی مظنه باندی چه دا بنا ده او نبی علیه السلام په حق کی خو دا مظنه معتبره نده ها خو مقصد دا ده چی